سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند له لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمن اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د لمانځه ارکان او همدارنګه د مانځه واجبات د لمانځه ارکان پنځه شیان دي اول تکبیر تحریمه یعنی د نیت تړلو په وخت کې چې کله دا الله اکبر وای دا تکبیر تحریمه په مانځه کې فرض ده که څوک تکبیر تحریمه ونه وای اصلا د هغه مونځ نه دی شوی او دا په مانځه کې فرض ده الله رب العزت فرمایي وربک فکبر په صورت مدثر کې د خپل رب لویی بیان کړه او د رب لویی په څه باندې بیانیږي په الله اکبر باندې همدارنګه الله رب العزت په صورت اعلا کې فرمایي وذکر اسم ربه فصلی د خپل رب نوم یې واخیست او مونځ یې وکړ همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریمها تکبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د مونځ تحریمه هغه په تکبیر باندې ده نو تکبیر تحریمه په مانځه کې فرض دی که څوک تکبیر تحریمه ونه وایي د هغه مونځ نه دی شوی دویم رکن د مانځه هغه قیام کول دی یعنی ودریدل هغه څوک چې توان د ودریدلو لري او عذر نه لري هغه لپاره قیام فرض دی که هغه په ناستې باندې فرضي مونځ کوي د هغه مونځ نه کیږي او که څوک عذر لري په ولاړې باندې فرضي مونځ نشي کولی که هغه کینی بیا هغه لپاره باک نشته دی الله رب العزت فرمایي قومو لله قانتین په مانځه کې د الله په دربار کې ډیر په عاجزي او تزرو سره ودرېږئ قومو صیغه د امر ده همدارنګه حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي کانت بی بواسیر فسألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا رواه بخاری عمران بن حسین فرمایی چې ما ته د بواسیرو تکلیف و نو ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مونځ په باره کې پوښتنه وکړه یا رسول الله زه به مونځ څنګه کوم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایه چې مونځ په ولاړه کوه او که په ولاړه مونځ نشې کولی نو په ناسته باندې بیا مونځ کوه که توان د ولاړې بیا نه لري نو که په تیاره کې همدارنګه په موټر کې د ودرېدلو امکان وي هلته هم ودرېدل فرض دي باید چې په ولاړه باندې مونځ وکړي او د مجبوري په حالت کې چې ودرېدلی نشي نو فرض مونځ هم په ناسته باندې بیا جایز دي خو نفل بغیر د عذره په ناسته باندې هم کیږي بغیر د عذره هم په ناسته باندې نفل کیږي خو کوم ثواب چې الله رب العزت په ولاړه باندې درکوي هغه ثواب بیا په ناسته کې نشته دی دریم رکن په مانځه کې هغه قرائت کول دي قرائت په مانځه کې فرض دي یعنې د قرآن کریم یو برخه لوستل فقرؤ ما تیسر من القرآن تاسې ولولئ په مانځه کې هغه شی چې د قرآن نه تاسو لپاره آسانه وي چې هغه د درې آیتونو نه کم نه وي او همدارنګه یا یې اوږد آیات اوسیږي نو قرائت کول په مانځه کې دا هم فرض دي او رکن دی په مانځه کې بغیر د قرائت د سره مونځ نه کیږي او څلورم رکن په مانځه کې هغه رکوع کول دي الله رب العزت فرمای په صورت حج کې یا ایها الذین آمنو ارکعو ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی نو تاسو د الله لپاره رکوع کوئ مخکې ما تاسو ته ویلي و چې مونځ چې د مونځ حقیقت او روح د الله رب العزت شان او لویي اظهار کول دي چې په مانځه کې د الله رب العزت د شان د الله د عظمت او د الله د لویي اظهار وکړي او په دې باندې اقرار وکړي او په خپله بندګي او عاجزي باندې اعتراف وکړي سر وچتول او سر وچت ساتل د تکبر او لویي علامه ده او د دې برعکس د سر ټیټول د سر ښکته کول د عاجزي او د خاکساري علامه ده او د ټولو نه زیات چې اظهار د عاجزي او د خاکساري کیږي هغه په رکوع او په سجده کې کیږي د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو سجده او رکوع ډیره په ښه طریقه سره ادا کړئ یعنی چې کله مونځ کوئ رکوع ته هم ډیر زیات پام ساتئ او چې کله سجده کوئ نو سجدې ته هم ډېر زیات پام ساتئ د ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مرفوع حدیث دی هغه فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رکع لم یشخص رأسه ولم یصوبه ولكن بین ذلک رواه مسلم عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله رکوع کوله نو خپل سر به یې نه پورته کوه او نه به ډیر زیاته ښکته ساته خو د دې په منځ کې به و یعنې خپله ملا او ملا به ډیره همواره ساتله یعنې په رکو کې باید سر او شا دواړه برابر وي نه د هغې نه وچت وي او نه د هغې نه ښکته وي همدارنګه د حضرت ابو حمید رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي ثم رکع فوزع یدیه علی رکبتیه كأنه قابض عليها ووتر يديه فنحاهما عن جنبه رواه ترمزي ابو حمید فرمایي چې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع وکړه نو خپل دواړه لاسونه یې په خپلو دواړو زنګنونو باندې کیښودل داسې چې دواړه زنګنونه یې ورباندې نیولي ول او خپل دواړه لاسونه یې لکه د لیندۍ یعنې د کمان هغه غولکه چې ده د هغې په شان دواړه لاسونه څنګلې او مټې د اړخونو نه لرې ساتلې وي نو په رکو کې چې کله رکو ته ځي باید چې لاسونه خپل ډډو پورې وننښلئ بلکې د هغه نه لرې وساتي د خپل اړخونو نه لرې وساتي همدارنګه د حضرت ابو مسعود انصاري رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتی یقیم زهره فی الرکوع رواه ابو داود ابو مسعود انصاری فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د سړي مونځ نه کافي کیږي تر څو چې په رکو کې خپله شا نیغه او برابره نه کړي نو رکو باید ډیر په آرام سره او ډیر په عاجزي سره وکړو حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي ته د مونځ تعلیم ورکولو نه ورته وفرمایه ثم ارکع حتی تطمئن راکعا رواه بخاري بیا په اطمینان سره رکو وکړه نو له بده مرغه چې نه زموږ رکو معلومه ده او نه زموږ سجده معلومه ده الله دې په موږ باندې رحم وکړي او هغه څوک چې رکو صحیح نه کوي هغه د خپل مانځنه غلا کوي او دا ډیره بده غلا ده د حضرت ابو قتاده مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوأ الناس سرقة الذي صرق من صلاته قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم رکوعها ولا سجودها رسول الله فرمایلی دی چې ډیر خراب غل هغه دی چې په خپل مونځ کې غلا کوي صحابه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ یا رسول الله مونځ کې به څنګه غلا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې څوک د مانځه رکو او سجده پوره نه کوي هغه د مانځه غل دی نو باید چې رکو په مانځه کې رکن دی ډیر په صحیح طریقې سره او ډیر په اطمینان سره رکو ادا شي پنځم رکن په مانځه کې هغه سجده کول دي سجده باید هم ډیر په عاجزي سره او ډیر په تضرع سره الله ته وشي ځکه سجده د الله رب العزت د نزدیکیت ذریعه ده الله رب العزت فرمایي واسجد واقترب سجده کوئ او د الله پاک نزدیکیت حاصل کړئ د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د بنده خپل رب ته ډیر قرب او نزدیکیک د سجدې په حالت کې حاصلیږي یعنی بنده چې خپل رب ته ډیر زیات نږدې کیږي هغه د سجدې په حالت کې نو باید چې سجده ډیر په عاجزي او ډیر په تزرو سره وشي او هغه طریقې د سجدې چې فقهاو موږ ته بیان کړې دي هغه باید په مهغه طریقه باندې سجده وشي د سجدې شکل او آداب چې سجده باید څنګه وشي د حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې ان نبی صلی الله علیه وسلم فلما سجد سجد بین کفیه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله سجده کوله نو دواړو لاسونو په منځ کې به سجده کوله لاسونه به نږدې کیښودل او هغو په منځ کې به رسول الله خپل مخ لګوه سجده به کوله همدارنګه حضرت عبدالله بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا سجد فرج بین یدیه حتی یبدو بیاض ابطیه رواه بخاری و مسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله سجده کوله نو خپل دواړه لاسونه به یې لرې ساتل د خپلو اړخونو نه تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د تخرګو بیاس او سپینوالی به ښکاره کیده همدارنګه د حضرت برا مرفوع حدیث دی هغه فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سجدت فزع کفیک وارفع مرفقیک رواه مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې کله ته سجده کوې نو د خپل لاسونه د خپل لاسونه په ځمکه کې د خپل د لاسونو کفین یعنی د لاسونو تلې او خپلې څنګلې اوچت یې کړه او ځینې زمونږ ورونه دي چې کله سجدې ته سي لاسونه او څنګلې په ځمکه باندې لګولي یي چې دا ډیره سخته ګناه ده او مونځ مکرو کوي او چې کله سجده کوو باید سجده په اوو اندامونو باندې وکړو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين رواه البخاري ومسلم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما ته د رب د طرف نه حکم شوی دی چې په اوو اندامونو باندې زه سجده وکړم هغه اوه اندامونه د خپل تندي باندې د خپل دواړو لاسونو باندې خپل دواړو زنګنونو باندې او دواړو خپو په طرفونو باندې یعنې سجده دې داسې وشي چې اندامونه په ځمکه کې لګېدلي وي او چې کله سجده او قومه کوو د رکو نه چې پورته کیږو قومې ته او همدارنګه د یوې سجدې نه چې پورته کیږو بلو ته باید چې دا قومه او زمونږ جلسه ډیر په اطمینان سره وي چې مخکې په دې باندې زه هم غږېدلی یم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عربي ته د مونځ تعلیم ورکوه نو رسول الله ورته وفرمید ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تعدل قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه بخاری و مسلم حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه اعرابي ته د مونځ تعلیم ورکوه نو هغه ته ویلې چې بیا په آرام سره رکوع کوه او بیا ودرېږه تر دې چې نیغ ودرېږې یعنې قومه وکړه بیا په آرام سره سجده وکړه بیا سر وچت کړه تر دې چې په آرام سره کینې بیا خپل مونځ مکمل کړه په دې طریقې سره او اووم هغه څیز چې په مانځه کې هغه رکن دی هغه قاعده کې د تشهد پورې کیناستل دي یعنی آخره قاعده خپله فرض ده خو تشهد لوستل په هغه کې واجب دي او په مانځه کې دواړه سجدې فرض دي که څوک یوه سجده وکړي نو د هغه مونځ فاسدیږي اوس د ښځې د سجدې طریقه به بیان کړو وروسته سجده خو په مانځه کې فرض ده خو د ښځې سجده او د نارینه سجده فرق لري انشاءالله په نورو خپرونو کې به هم په دې باندې زه تفصیلي غږیږم ښځه به ډېره خلاصه سجده نه کوي بلکې د خپله خېټه به د خپلو رنونو سره لګوي او وروسته د هغه دې سجده وکړي د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې د مانځه په باره کې وفرمایل و اذا سجدت السقت بطنها بفخذیها که استر ما یکون لها چې ښځه کله سجده کوي نو خپله خیټه به د خپلو پتنونو او رنونو سره جوخته وساتي چې د دې لپاره د زیاتې پردې سبب دی کلاو او خلاصه سجده لکه څنګه چې سړی کوي چې خپله ګیډه د خپله پښو او د خپلو رنونو نه اوچته او جګه ساتي داسې سجده د ښځه نه کوي همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهو ارشاد دی هغه فرمایي اذا سجدت المرأة فلتزم فخذیها ښځه چې کله سجده کوي نو دواړه پتنونه او د خپل دواړه ورنونه دې سره یو ځای کړي هغه دې جوخت کړي او وروسته د دې دې سجده وکړي د خپلې پښې دې خلاصې هم نه پرېږدي د دې احادیثو نه دا اصول واضح شو چې ښځې دپاره د مونځ هغه طریقه سنت ده چې ډیره د ستر او د پردې سبب وي هغه طریقه باندې باید ښځه مونځ وکړي نو د اسلام فقهاو کرامو د دې اصولو په وجه د ښځې او د سړي مونځ کې فرق بیان کړی دی لکه د فقه حنفي مشهور او معروف کتاب هدایې په اول جوړ کې په دوه نویمه صفحه کې دا ډیر په تفصیل سره بیان کړي او انشاءالله هغه لس فرقه چې د نارینه او د ښځینه په مانځه کې دي انشاءالله هغه به هم زه په تفصیل سره بیان کړم هدایه لیکي والمرأتو تنخفض فی سجودها و تلزق بطنها بفخذیها لان ذلک استر لها ښځه د سجده جوخته کوي او خپل خیټه د خپلو پتنونو او رنونو سره یو ځای کړي ځکه چې دا د دې دپاره ډېر زیات د پردې سبب دی او هغه طریقه چې د ښځې دپاره د پردې سبب ګرځي یعنې هغه مونځ هغه ښځې دپاره ډېر بهتر دي اوس ښځه چې کله د سجدې نه پورته کیږي هغه به تورک کوي سړی چې کله سجدې ته ځي نو په سجده کې به د خپل دواړه پښې دروي اما ښځه به د خپل دواړه پښې نه دروي چې کله زموږ یو مسلمان رور سجده کوي یعنې د دواړو سجدو په منځ کې د خپل چپه پښه څملوي او په هغې دې کیني او راسته پښه دې ودروي حضرت عائشه رضی الله عنها د مونځ په باره کې فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفرج رجله الیسرا و ینصب رجله الیمنا رسول الله صلی الله وسلم به خپله چپه پښه غوړوله او ښي خپه به یې دروله او په هغې باندې به کیناسته په چپه پښې باندې اما ښځه به په مانځه کې تورک کوي د تورک مطلب دا دی خپله دواړه پښې به ښي طرف ته وباسي او په هغې باندې به کیني لکه هدایه لیکي وان کانت امرأة جلست على الیتیها الیسرا و اخرجت رجایها من جانب الایمن لانه استر لها مطلب یې دا دی او خپې دې دواړه ښي طرف ته وباسي ځکه دا ښځې دپاره ډیر استر او ډیر د پردې کار دی د لمانځه واجبات که چیرې په مانځه کې دننه فرایض پاتې شو نو مونځ نه ادا کیږي هغه فرایضو چې ما تاسو ته ولېسه چې اووه پکې شرط و او په پنځه پکې ارکان ول خو که چیرې په مانځه کې واجب پاتې شي یا یې هیر شي نو مونځ نه فاسدېږي بلکه په مانځه کې به څه کمی پاتې شي نو د دې کمی د لرې کولو دپاره په شریعت کې سجدې سهوه کول ضروري دي ځکه چا نه چې په مانځه کې واجب پاتې شو نو د هغه مونځ نقصاني شه او جبر او پورهوالی د دې نقصان چې کیږي هغه په سجدې سهوه باندې کیږي او که چا نه هم سجدې سهوه پاتې شوه نو د دې مونځ ناقص ادا شو دوباره لمونځ کول په هغه باندې واجب دی چې د خپل مونځ د سره بیا راوګرځوي ځکه زموږ فقهاو دا لیکلي لکه اسلامي فقې چې هغه چا نه سجدې سهوه په مانځه کې پاتې شي په هغه باندې اعاده د مانځه لازمي ده واجب ده چې اعاده د مانځه وشي ځکه د دې مونځ شوی دی خو لمونځ سره د نقصانه شوی دی نو د لمانځه واجبات زموږ فقهاو بیان کړي دي چې په مانځه کې شپاړس واجبات دي که چیرې کوم واجب پاتې شي او سجدې سهوه ونه شي هغه مونځ ناقص دی او په ترک د واجب باندې باید سجدې سهوه وشي اول واجب د مانځه د تحریمې تکبیر د الله اکبر په لفظ سره ویل دویم د قرائت لپاره د دوو لومړنیو رکاتونو تعینول چې دوه رکاتو اولو کې به قرائت لولي په فرضو کې دریم د لمانځه په دوه رکاتونو کې د صورت فاتحې نه غیر درې لنډ یا یو اوږد آیت لوستل د سورې فاتحې نه وروسته څلورم د الحمدلله لوستل د فرض او سنتو په ټولو منځلو کې یعنی سورې فاتحه په فرض او په سنتو منځونو کې په ټولو کې د دې لوستل واجب دي پنځم د نفلو او وترو په ټولو رکعتونو کې د سورې فاتحې سره یو سورت یا درې آیتونو لوستل دا هم واجب دي او په فرض منځونو کې صرف په اولنیو دوه رکعتونو کې سورې فاتحه یا درې آیتونه لوستل واجب دي په دریم او څلورم رکعت کې لوستل سنت دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه چا لمونځ نیمګړی دی چې صورت فاتحه پکې ونه لولي شپږم ټول ارکان پرله پسې ادا کول که په یو رکن کې دومره تاخیر وشي چې د سجدې یا رکو په اندازه وي نو سجدې سهوه په هغه باندې واجب ده باید تاخیر په رکن کې رانه شي اووم له رکو نه مخکې په سجدې کولو هم سجدې سهوه لازمیږي یعنې رکو یې لا نه ده کړې او سجده یې کړې ده په دې باندې هم سجدې سهوه لازمیږي اتم په رکو او په سجده کې دومره ځنډ کول چې درې ځله پکې سبحان ربی الاعلی وویل شي که له دې نه مخکې څوک رکو یا سجدې ته ښکته شو نو د سنتو خلاف کار یې وکړ هغه کسان چې زر زر رکو او سجدې کوي د هغه مو لمونځ نه کیږي په دې هکله صحیح حدیث هم موجود دی په اسلامي فقه کې لیکلي دي نو په رکو او په سجده کې باید دومره ځنډ وکړي چې هغه کې درې ځلې سبحان ربی الاعلی وویل شي نهم لومړی قاعده کول یعنی اول قاعده که درې رکاتي وي یا څلور رکاتي وي په هغو کې اوله قاعده واجب ده لسم په دواړو قاعدو کې د اتحیاتو یعنې د تشهد لوستل دا خو واجب لید دي خو ځینې فقها ویلي چې اوله قاعده واجب تشهد پکې سنت آخره قاعده فرض تشهد پکې واجب دولسم ټول رکنونه په صحیح توګه ادا کول چې په هغه کې تیزوالی نه وي دیارلسم په کومو منځونو کې چې په پټه قرآن کریم ویل کیږي یعنې خفیه ویل کیږي لکه د مازیګر او د ماسپښین څلور رکاته فرضونو په دغه لمنځونو کې قرآن کریم په پټه لوستل کیږي او د جهر والا لمنځونه په هغه کې جر لوستل واجب دي یعنې د سهار په مانځه کې جهر واجب دی امام لپاره د ماسپښین په مانځه کې د مازیګر په مانځه کې خفیه په دې باندې واجب دی او د ماښام او د ماسخوتن مانځه کې په دې باندې هم جهر لوستل واجب دي یعنې په هغه منځونو کې چې خفیه وي خفیه لوستل واجب دي په هغه منځونو کې چې جهر وي هلته جهر لوستل واجب دي څوارلسم په السلام علیکم ویلو باندې لمونځ ختمول پنځلسم د وتر مانځه لپاره په دریم لکت کې دعای قنوت لوستل یعنی د وترو په منځونو کې دعای قنوت لوستل دا هم واجب دي شپاړسم د اخترونو په لمنځونو کې درې درې تکبیرونه ویل خو د اختر په مانځه کې که د چا نه تکبیرونه پاتې شول د امام نه خلک زیات و نو د تکبیرونو د پاتې کېدلو په وجه باندې یا د بل واجب د پرېښودلو په وجه باندې هلته سجدې سهوه کول پکار نه دي نو که د دغه واجباتو څخه د چا نه یو واجب هیر شه یا ترې پاتې شه نو په دې صورت کې په دې باندې سجدې سهوه لازم ده نو قدرمن اوریدونکو په بلې خپرونه کې به انشاءالله د سجدې سهوې په باره کې څو لنډې مسلې تاسو ته وړاندې شي دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم